وای حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي زحا عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استاد صاحب وی بابون دا یو باب د خسرنامه نه بیانوي د د د عادت ته چې مخکې یو باب کیږي او په هغې کې څه مسلې پاتې شي نو دی رستو وی بابون سرنامه کې نه دي مطلب دا دی دا رستنې باب هم دغه مخکینی باب د متعلقاتو نه دی د هغې سره تعلق لري مخکې باب او تعلق د چا سره او د فتح د مکې سره دې کې به ماغه حدیثونه ذکر کیږي چې هغه تعلق د فتح د مکې سره لري عن عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته د حضرت عائشہ قالت حضرت عائشہ بی بی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یقول فی رکوعه اغوی بوی په خپل رکوع کې وسجوده او په خپل سجده کې رسول الله بچ منسکو رکوع ته به ښکته شو سجدې ته به لاړ ښکته هلکه رکوع سجده کې به یې څه وي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی په خپل رکوع په سجده کې سبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا بیم وی غالبا دا به نفلو کې وی سبحانك پاکی وایو تعالی رب د هر قسم عیب نه اللهم ربنا یا الله زمونږ رب و به حمدک سره د حمستا فاغفر لی رب ته ماته بخشش وکي ربنا وبحمدک دا وی وی اللهم اغفر لي حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وی د حضرت عمر صاحب زمانه د خلافت ته چې کله به د لوی لوی صحابه او مشوره وه رسول الله حضرت عمر به دا لوی لوی صحابه راو غوښتل مشورې له عبد الله ابن عباس صاحب کشر عمرو دی به امر غوښته دا لوی لوی صحابه وی عبدالرحمن صاحب وی زم پکېوم وی من حضرت عمر ته شکایت وکړ چې حضرت د لوی صحابه او مشورې نو ته پکې عبد الله ابن عباس هم راوغواړي حال دا چې د سیم بچیان خو زمونږ هم دي خو بیا خو په کار دا و چې مونږ هم ځان سره د خپل بچی مشورې لراولو نو حضرت عمر راته وی تاسو پوهیږئ نه عبد الله ابن عباس صاحب ته الله پاک د قران او د دین علم ورکړی دی هغه ته رسول الله ویلی او اللهم فقهه فی الدین یا اللهم فقهه فی القرآن خدای هغه ته د دین پوهه ورکړي نو نیکبختو یو خو خانداني لوی سړی دی بل دا دی هغه ته الله تعالی ډېره پوهه ورکړې ده نو بیا زمونږ د امتحان دپاره زمونږ نه یو ورځ تپوس کوي چې هلکه د اذا جاء نصر الله څه معنی خ عبد الله ابن عباس وی چې کان عمر او حضرت عمر په زمانه د زمانه د خپل خلافت کې یدخلونی هغه به زه دننه کولم چې کله به مشوره وه د لوی صحابه زه به هم دننه کولم ما ته به یې وی راشه ما اشیاخ سره دا غ مش ما اشیاخ بدر سره دا غ مشرانو د بدر چې د بدر بدریان کم مشران صحابه لکه عبدالرحمن یا نور هغه به د مشورې د پر را دن نکول نو زبې امرا دن نکړم چې را دننه به کم دلته بعضې صحابه او ته هغه راغې شکایت فقال بعضهم نو اوې بعضو د دوی حضرت عمر ته وی چې لما تدخلو هذا الفتا ولی ته را دننه کې دا نوجوان الک معنا زمونږ سره حضرت د لوی لوی صحابه او مشورې نو ته پکې زمونږ سره عبدالله ابن عباس صاحب هم را دننه کې حال لري چې دا نومره دی ولې ته را دننه کې دا نوجوان معنا زمونږ سره او کنه د داسې هلکانو را دننه کول پکار نو بیا خو زمونږ بچي هم شته پکار چې مونږ هم ځان سره هغه راولو ولنا او حال لا دی چې زمونږ د پاره ابنا اون زامن دی مثله پشان ده ده د د پشان خو زمونږ زامن دی بیا پکارو چې موږ راولو فقال عمر وتوی نه خبره د عمر نه ده خبره د علم د قران د الله تعالی د د قران علم ورکړی دی فقال عمر صاحب وی انه ممن عبد الله ابن عباس معمولی سړی نه دی دا د هغه چانه دی قد علمتم چې تاسو ته معلومه ده د فضل د علم د د لوی خاندان تاسو ته معلومه ده دا سم معمولی سړی دی خیر یو ورځ امتحان کوي عبد الله ابن عباس عبد حضرت عمر صاحب امتحان کوي اوس دا ورته ښکاره کوي چې عبد الله ابن عباس صاحب نوجوان نه دی عالم دی عالم خ چې را دننه کنو قا دغه دی ده قال عبد الله ابن عباس صاحب وی وما رؤيته او زما پی ګمان نو وما رؤيته دعاني يوم اذن او زما ګمان نو په عمر چې هغه زره وغوښتم په دغه ورځ کې الا لیریهم مګر د دې د پاره چې عمر صاحب او خیدوی ته کمال منی د طرف زمانه چې دا نوجوان نه دی دا صاحب د کمال دی په دغه ورځ یې زره وغوښتم د دې د پاره چې زما علم او زما کمال دی صحابو تخکاره کی نو دلته صحابه درې ډلې شو یو ډلې دا دوی چې صاحب د دې دا مطلب دی چې الله پیغمبر ته وایي چې کله زما امداد راشي مکه فتح شي دا د الله لوی نعمت دی او د الله د نعمت په مقابله کې د الله شکر ادا کې د الله حمد وایې د الله تسبیحات وایې د خپل ګناهونو بخنه غواړي یا دا خیال لري یو جماعت د صحابه وسوي حضرت د دې صورت دا مطلب دی چې کله الله تاسو باندې خوشحالي راولي علاقه در ته فتح کی نو تاسو د الله حمد وایې د الله تسبیحات وایې د الله نه د ګناهونو بخنه غواړي او د الله شکر ادا کوي یو دا ډله وه درېیمه ډله دا وه چې هغوی دا ووې چې حضرت موږ نه پوهېږو د دې صورت په مطلب نه پوهېږو بله ډله دا وه چې خاموشه پاتې شوه نه دا ووې چې پوهېږو نه دا ووې چې نه پوهېږو عمر صاحب را پاسې د عبد الله ابن عباس نه تاسو کوي چې وایا کنه د دې څه مطلب دی وی د دې دا مطلب دی چې الله تعالی رسول الله را لېګل دی د پاره د کامل کېدو د دین چې دین کامل شي او چې کله دین کامل شو مکه فتح شو د کفر علاقه ختم شوه دین کې خلک ډله ډله راننه وتل نو بس دی اوس رسول الله ته ضرورت نشته دی په دې کې خبر دی د وفات د رسول الله چې مطلب دا دی بس اوس به رسول الله د دنیا نه نور دغه کیږي زیبه ده دی دا مطلب دی عمر سه وته وی په خدای قسم چې دقه مطلب ته ما معلومه نو دغه ته وی صحابه او ته ام قتل زه درته وایم چې دا نوجوان نه لري دا دغه دی د قران لوی عالم دی ځکه دلته ځان سره په مشورو کې شاملو یا دا خیال دی ها فقال بعضهم نو اوی بعض صحابه چې د دې دا مطلب عمرنا مونږ ته امر کړی شوی دی ان نحمد الله چې مونږ د الله حمد وایو ونستغفره بخنه غواړو د الله نه اذا نصرنا چې کله زمونږ امداد وشي وفتح علينا او فتح کړی شي دا علاقه په مونږه الله مونږ له فتح راکي پکارو چې مونږ د الله حمد وایو د الله تسبیحات وایو بخنه غواړو وقال بعضهم بعضو وی لا ندري مونږ نه پوهیږو دا دوه ډلې شوې او درېیمه ډله دا وه چې هغوی هېڅ ونه وي نه اووې نه نه وې ولم یقل بعضهم شیئا او بعضو هېڅ شی ونه وي نه دا ووي چې پوهیږو نه دا ووي چې نه پوهیږو فقال لي عمر صاحب ووی ماته یا ابن عباس او عبدالله ابن عباسه دی خلکو چې د قران مجید د دې صورت تفسیر وکړو د دې دا مطلب دی چې را د الله امداد راشي علاکه درته الله فتح کی د الله حمد وایې د الله نه استغفار غواړې د دې دا مطلب نو اکذالک تقول آیا دارنګ تم وې د دې قران د دې تفسیر داسې کې نو قلت ما وتویلا زه داسې تفسیر نکوم د دې دا مطلب نه لري چې علاکه فتح شوي تسبیحات وایي استغفار وایي ما وی دې کې اشاره ده خبر د وفات نه دغه ته الله رسول الله را لګل دي د دین د خورېدو د پاره او چې الله دین خور کو بس هغه ته ضرورت پیښ نه شو الله بخپل پیغمبر ځان په لور را بلی او مراد د فتح نه عام فتح نه دی مراد مراد د فتح نه دی فتح مکه فتح د مکی نو فزاک علامت اجلک دقه د نیټه د نه خدا د چې بس مکه فتح شو بیا د دنیا نه ته چې د رحلت تیاری کوه فسبح د دې وجنه چې د سړی اخر وخت شي پکارو چې تسبیحاتو ته ډیر زور ورکي فسبح بحمد ربک انو پاکي بیان کا سره د خپل د حمد د خپل رب واستغفره انه کان توابا قال عمر نو عمر وته وی په خدای یقینو کچه دا تاسو سمانه معلومه کړه د قزمام ده ما اعلم منها زنب نه معلومومه د دې صورت نه الا ما مگر ماغه مطلب تعلم او چې تا ته معلوم دی حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال حضرت ابو شريح عدوي صحابي دي انه قال د اووي لعمر ابن سعید عمر ابن سعید ته باچا چې دی هغه دغه عبدالملک او د مدینه منورې گورنر د عمر ابن سعید د مدینه منورې گورنر عمر ابن سعید او دلته عبد الله ابن عمر سه په مکه کې نو چې په مکه کې نو عبد الملک حجاج ابن یوسف تام دغه کړو هغه د عراق او د دې علاقو چې تم فوجونه راوله د عبد الله ابن زبیر د قتلولو د پاره او دلته دی عمر ابن سعید طویلو چې تم فوجونه دغه نه ولېګه د مدینې نه او په مکه حمله وکړي دغه قتل کې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ نو دا ابو شریح وی چې انه قال لعمر ابن سعید د اوې د عمر ابن سعید ته چې هغه د مدینه گورنرو وهو يبعث البعوث او هغه لېږل فوجونه الی مکه مکې ته د عمر تیارې د دې کو چې د عبدالله ابن زبیر په مقابله کې زه فوجونه مکې ته ولېږم نو دی ابو شریح ورته ووی چې و ګورنره خدای دې داسې داسې که دا ته څه کې اذن لی اجازه او کماتا ایها الامیر ای گورنر صاحب او حدث کا چې ز بیان کم تا تا قولا یو خبر د رسول الله قام به رسول اسلام چې درېدل په بیان د دې خبر رسول الله الغدا سبیل من یوم فتح د ورځې د فتح د مکه نن مکه فتح کړه سبا له پیغمبر علی السلام د مکه خوا سره ودرېد او دا بیان یو کنو ماته اجازه وکړه چې زه د ته بیان کم یو خبره هغه خبره چې په دوی مرز د فتح د مکه رسول الله د خانه کعبه خوا سره دا بیان کړو چې هغه درته وکم ها من یوم الفتح دا غرض د فتح د مکی وی خوای سدی وی سمعته اذنایا اوریدل دی دغه حدیث له دواړو وګونو زما دا نه چې د بل چانه مې اوریدل دی زما غوګونو د دن اوریدل دي کله نا کله زمونږ غوږونه دغه وکي ووعاه قلبي او یاد کړی دی هغې له زړه زما کله نا کله ما وي مونږ د چا خبره وورو خو منځ کې پردی نو دی وی نه و ابصرته عینایا او اولی د رسول الله لزما سترګو پسترګو می وتا قتل او په غوګونو می ته خبره اوریدله او ظلم یغه خبره یادوله نن تا ته غکوم ها تکلم به چې خبره کولی رسول الله په دې خبره هغه دا و چې انه حمد الله رسول الله د الله حمد وی واسنا علیه د الله صفت وکړه ثم قال بیا وی چې ګوره خیال کوي مکه سم معمولی زینه دی ان مکه یقینا مکه چې ده حرمها الله الله پاک دې ته حرمت ورکړي دي بیا اندازې عزت ورکړي دي ګورې دلته جنگ جګړې لغوبلې لانجې کولو دا دغه نه دي دا بزرګان وایي چې ګورې که په مکه کې د جګړې وکړې که نه نو بیا به په لنډي کوتل کې د ټول عمر جګړو نه خلاص نشي او که هغه ځای کې د امن وغوښت او هلته د عجزي وکړه او بل ته د سر ټیټ کړ دلته به د الله تعالی قدر او عزت نصیب کړي فلم یحرمها الناس حرمت نه دی ورکړی دی مکه له خلکو الله دې له حرمت ورکړی دی چا ورکړی نه دی لا یحل لامرئ نه دی جایز د هیڅ یو بنی آدم د پاره یؤمن بالله والیوم الاخر چې هغه ایمان راوړي په الله او پر ورځ د آخرت د لجایز نه دی ای یصفکا چې هغه توی کی بها په دې مکه کې د من د چا وینه په دې ځای کې وینه تو یول دا جایز نه دی مړه وینه تو یول سدي دلته شنه ونه پرې کول هم نه دی ولا یعزدو او نه ولا دا جایز دی چې دی پری کی بها په دې مکه کې شجرن یو شنونه ونه یو د سړی خپل ملک ونه د هغې پرې کول جایز دي او کنه یو سړی دای چې دغه دی بانه غواړي چې ولی رسول الله نور راغلی په فتح د مکې کې هغه یو څو کسانو د قتلولو امر یې نو کړی وسلې نه وروړي فإن أحد ترخص کشری یو سړی د ځان د پاره جواز ګوري فإن أحد کشری یو کس ترخص اغا د ځان د پاره جواز ګوري چې ګوره رسول الله راغلیو په نیت د جنگ نو هغه له جنگ جایز دی موږ له هم جایزي لقتال رسول الله سلم د وجه د جنگ د رسول الله نه فيها په دې مکه کې پیغمبر اسلام په مکه کې جنگ کړو دوی په خپل نو کړو خو که تاسو خیال حضرت خالد نو چې هغه د مسفلې طرف نه را دغه کو الته جنگ وشو نو فقولو تاسو ته وایي چې خدایم په خیر کا دا لګ وخت رسول الله ته الله دا حرمت اوچت کړو ولی حلال کړو او چې مازیګر شو د مازیګر نه پس بیا غ حرمت واپس راغی فقولو تاسو ته وایي جواب کې ان الله اذن لرسوله یقینا الله اجازه کړې و د پاره د خپل پیغمبر امغه لګ وخوه صرف د پیغمبر د پاره خصوصیتو خو هغه ار وخنو ولم یاذن لكم او الله خو تاسو ته اجازه نه ده کړې او ما د پاره ما همیشه نه ده و انما اذن لي او ما ته اجازه کړې و الله فيها پدې کې ساعتا لګ وخت لاندې لیکي د نور د راختونه تر د مازیګر پورې ساعتا لګ وخت من نهار دروازه وقد عادت حرمتها لیکن نن ورځ دا غي حرمت واپس راغلی دی وقد عادت واپس راغلی دی حرمتها حرمت دا غي اليوم نن ورځ که حرمتها لکه پشان د حرمت دا غي بل امس پرون مراد د پرون ندی تیر زمانہ او بیا رسول الله دا خبره کوي دا موجوده خلک راپاسه زما دا خبره هغه خلکو ته ورسوي چې څوک دلته نشته وليبلغ وليبلغ الشاهد او او دې رسي زما دا خبره حاضر خلق الغائب غائب ته چې څوک دا موجوده دي زما دا خبره دي غیر موجوده او تورسي حضرت ابو شریح وی ما عمرو ابن سعید دی گورنر صاحب ته دا خبره وکړه دا ځنې وخت کې د دې افسرانو دماغ هم ډیر اوچتی فقیل لی ابي شریح نو او ویلی شو ابو شریح ته چې ابو شریح ته وی چې حضرت تا چې امر ابن سلیم گورنر ته دا خبره وکړه نو هغه د لسه جواب درک نو او ویلی شو ابو شریح ته چې ماذا قال لك امر څه خبره تا ته وکړه امر هغه درته په جواب کې سوې نو قال هغه راته وی بس هغه خپل خوی وچلو قال ابو شریح وی چې قال ما ته دغه وی عمر چې کینه په آرام زه د دې حدیث باندې خپویږم ستانه دا د ناړامو خلکو خبره ته به ته مسله وکې وی کینه په دې مسله زه ستانه خپویږم نو دا حضرت ابو شریح وی چې ما ته دې ګورنر وی چې انا اعلم بذالک زه ډیر خپویګم په دې حدیث باندې من کستان یا با شریحن ای بو شریحه ولی ان الحرم حرم چې دی لا یعیزو هغه پنی نه ورکوي عاصمن یو ګناګار له چې یو سړی د بار ګناو کی او بیا د راضی په حرم کې او دته د سوک سوی نه ولا فارا او نه تختیدون کې تا بدمن په وینا چې یو سړی د بار قتل کی او بیا د حرم ته نه نوسی او بیا د دته سوی نه ولا فارا او نه تختیدون کې تا بخربتن کدا خربه شي نو خربه غلا ته وي ولا فارن او نه هغه کس ته چې هغه تښتېدلی وي بخربتن په غلا روره دلته یک قیمتي شی د نه غلا کو او دی په حرم نه نه وته نو دی به بچ کیږي بیا د خان د خیسه شی دی زور لیکن که دا خوربه وای نو ډیر خوند به وکي د خې پیخ وای نو خوربه بیا فساد ته وی فساد او نه فارن نک هغه کس ته چې هغه تختیدون کی به خربتن په فساد هغه په وطن کې هنګامې جوړي او دی بیا راشي حرم ته نو حرم دله پنې نه ور کوي خا وایه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د وریدل د رسول الله نه یقول هغه وی عام الفتح په کال د فتح د مکه ډیر سیزونه داسې و چې حرام نو چې مکه فتح شو الله پاک حرمت راولېږ وهو بمکه او حال دا دی چې رسول الله اسلام په مکه کې و سوی ان الله ورسوله یقینا الله او د الله رسول حرمه هغه حرام کړی دی بیع الخمر خرڅول د شرابو الکه مسلمان سړی باندې دا سله دا جایز نه دی چې د په خپل دکان کې شراب خرڅي اگر کاغه د هر څه دکاني شراب د مسلمان د پاره غشتل خرڅول بالکل دا حرام دي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم دا باب دی د اوسېدو د پیغمبر علی السلام بمکه په مکه کې زمن الفتح په زمانه د فتح کې سرنامه د دیګ دی چې رسول الله چې مکه فتح کړه نو دا غي نبی دوی مکه کې سونه وخت تیر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه بعد الفتح د مکه د فتح کېدلو نه پس اغوی بیا مکه کې ماوي سور ځې تیر کړی دا مسله ده اصل کې دی یو بل نغه کوي دی کله نه کله یو خبره ته اشاره کوي خو تاسو باندې ولا کوي چې تاسو لږ سوچ وکړئ یو حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه ته لاړ نو لس ورځې تیرې کړې مکه کې لس ورځې تیرې کړې بل حدیث کې راځي لکه عبد الله ابن عباس صاحب وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې نور لس ورځې تیرې کړې اوس تعارض راغی یو حدیث کې دی لس ورځې بل حدیث کې څه راځي نور لس ورځې راغلي نو تاسو بخکاره وای چې دا خو تعارض دی یو حدیث یو سوی بل حدیث بل سوی نو دې سرنامه کې دی او دا دواړه حدیثونه ذکر کوي په یو ځای ذکر کوي دا د دې د پر ذکر کوي چې تاسو په لک سوچ وکړي او د سوچ نه پس بیا چې تاسو د دې تعرض دفع وکړي د دې جواب وکړي نو دا باب دی د اوسېدو د پیغمبر علی صلوات و سلام په مکه کې زمان الفتح په زمانه د فتح کې چې رسول الله مکه فتح کړه نو بیا تل کې سونه وخت تیر کړی دی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان حا وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله تعالى عنه اوس ګوره دې حدیث ته ګوره انس صاحب سوي قال دی وی اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اوس اوسېدلو د پیغمبر علی السلام سره په مکه کې عشرن لس ورځې مونږ اوسېدو او په دا لس ورځو کې مونږ ځان مسافر حسابو نقصر الصلاته مونږ به مانځه کې دغه کو قصر به مونږ کو سلور رکعاتو فرض په ځای به مونږ دوه رکعات کول دې سنه دا معلومه شوه چې یو ځای ته تاسو لاړ شئ مسافر یې او په هغه ځای کې د لس ورځو یا د لسو نه کم یا د پنځلس ورځو نه کم ستاسو نیت د اوسېدو وي تاسو مسافر یا قصر به کوئ ښه خو که د پنځلس ورځو اوسېدو نیت هم وکړه یا زیات هم وکړه بیا تاسو مسافر نه بیا به دغه کوئ مونځ پوره کوئ اوس ګوره دلته پر روایت دانس صاحب کې رالل چې مونږ په مکه کې د رسول الله سره وخت تیر که مدګوره سونه وخم تیر کو لس ورځې ښه دلته دا لس ورځې راغی اوس ګوره وته حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله ابن عباس وی اقام النبي صلى الله عليه وسلم اقامتك پیغمبر علیہ السلام بمکه په مکه کې تسع عشر یومن نور لس ورځې پیغمبر اسلام مکه کې نور لس ورځې تیرې کړې او یصلی رکعتین په دا نور لس ورځو کې باغوی دوه رکعته مونږ کو لا عبد الله ابن عباس صاحب دا مذهب د مونږ خو وایو کنه چې د 15 لس ورځو یا د زیاتو د اراده وکړه یو ځای کې د اوسېدو قصر به بیا نه کې موز به پوره کې عبد الله ابن عباس وی نه نور لس ورځې ښه که د نور لس ورځو یا د کمو اراده دې په یو ځای کې وه نو ته مسافر قصر به کې او که د نور لسونه دې زیات کو نو بیا به قصر نه کې ولې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نور لس ورځې هغه ځای کې مون هغه د اوسېدو نیت و لیکن څه به کو قصر به کو مونږ پنځل لس وایو ریاض لیکن د دې حدیث دا جواب دی چې دا به ته یو ځای کې راشي زمونږ مسله دا ده چې اول ته نیت د پنځل لسو کې دا نه چې ستا نیت د پنځل لس ورځو نی عبد الله ابن عباس وی اقمنا مع النبي صلی الله علیه وسلم منګه اوسېدو سره د پیغمبر علی السلام فی سفرن په سفر کې 19 نور لس ورځې او نقصر صلاته من به قصر کو د مانزه وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس بوي چې نن زما دا مذهب دی چې ونحن نقصر مونږ به قصر کو ما بیننا په منځ زمونږ کې و بین تسع عشر او په منځ دا نولس ورځو کې یو زمونږ یو سړی دی او لنډی کوتل تراش مسافر دی او دلته کې دا د نولس ورځو یا د نولس نه کم نیت وی هغه مسافر دی قصر بکی دا د د مذهب دی که د نور لسونه زیات شوي نو بیا به قصر نه کوي نو اسلام نور لس ورځې مکه کې تیرې کړې قصر یې کوو مونږ ورته وایو هغه خبره د نن سبا د نن سبا وه فاذا زدنا کله چې مونږه اراده وکړو د زیاتو شل ورځې یویش ورځې نو بیا اتممنا بیا به مونږ مونږ سکو تمامو دا د درایه ده ما ته ته دا ووی چې را امام بخاری دی کې اشاره کوي تطبیق ته په منځ د دوو روایتونو کې انس صاحب سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونږ مکې ته رالو څو ورځې مکه کې تېرې کړې عشره لس ورځې عبد الله ابن عباس وی موږ د رسول الله سره رالو مکه ته نو وی سورې دې تیر کړې نور له سورې دې تیر کړې تاسو بوایه چې دا خو تعرض راغی الته لس ورځې دی او دلته نغدي نور لستی نو ما وی درته دا دوه روایتونه په یو ځای ذکر کړو تا ته حواله وکړه چې خپل سوچ پیوکه نو هغه سوچ دا دی چې دلته خو دا ټکی نشته خو مخکې یو ځل تیر شوی و انس صاحب وی موږ د رسول الله سره په مکه کې لس ورځې تیرې کړې فی حجته هغه د حج مسله وخه حجت الوداع کله چې رسول الله حج ته راغی نو هغه په حج کې لس ورځې تیرې کړې ولی که درته یاد ای رسول الله چې مکې ته راغی درته یاده ده د ذوالحجې څلورم تاریخ وکړه ستاسو خیالي یادي ده د ذوالحجې سلورم تاریخ نو چې سلورم تاریخ نو بیا رسول الله چې حج وکړ نو بیا کله وت لاړو بیا په سوار لسم تاریخ لاړ په سوار لسم ځکه چې رسول الله سلورم رزم دغه کې تیر کړه مینا کې څوک یې تیری څوک نه تیری نو سوار لسم یې ملته تیر کړه نو بیا راغی دغه ته محسب ته محسب کې ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن منځو کو او د شپې بس بیا دغه شو نو مطلب دا دی په سلورم تاریخ باندې مکې ته تللی دی او په سوار لسم تاریخ باندې د ماخام نه پس بیا را روان شوی دی نو په حجت الوداع کې د هغوی سوره دی په مکه کې دغه وي دا لس او دا کم چې دلته کې راغی نور لس نو دې کو ښکارا خبره ده چې دا دا نور لس دا دغه وي د فتح نوم به داسې وایو چې مکه فتح شوه د مکې د فتح نه پس ننزم سبازم ننزم سبازم نور لس ورځې تیرې کړې او په حج کې چې دی هغه لس ورځې تیرې کړې وي ها باب دام یو باب د دا متعلقاتو د مخکینی باب نه دی کې به زیات بیان د دی وی چې من شهد فتحه الکه فتح د مکې ته څوک حاضر شوی نو دی کې به دا یو یو وی زه حاضر شویم بل روایت کې به راځي پلانی حاضر شویو بل روایت کې به راځي پلانی حاضر شویو نو بابون دام یو باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير محمد ابن شهاب وی چې اخبرني عبد الله ابن ثعلبه ما ته خبر را کړی د خپل استاد عبد الله ابن ثعلبه دی عبد الله ابن ثعلبه کې دا دغه چې دا صحابي او کنو بعضې خلک وایي صحابي نو ځکه د رسول الله لیدلی دی خو داسې وخت کې لیدلی دی چې دی لا په څه نه پوهېده بعضې خلک وایي که پوهېده او که نه پوهېده لیدلی خو یې دی که نه په فتح د مکې کې دی د خپل پلار سره راغلی و چې راغلی و دی تقریبا د څلورو کالو د پلار چې دی نو دی د عبدالله رسول الله ته رامخکې کړ نو چې را مخ کې که رسول الله چې دی د د په لاس د د په سر او د د په مخ باندې دا مبارک لاس را راغی دا سره راخ کدی وی ما ته هغه یاد دی نو قا دا قال ابن شهاب وی چې اخبرني عبد الله ابن صالح و ابن سعير خبر را کړی دی ما ته عبد الله ابن صالح ابن سعير دې ټکی د ګوره امید ګوره خبر را ته راکړی دی عبدالله د سشي خبرې را کړې دي نو هغه دلته نه دی ذکر کړي صرف دونه وای چې وکان النبي صلی الله علیه وسلم قد مسح وجهه او رسول الله چې دی هغه مسح کړی او د مخ عام الفتح په کال د فتح د مکې دی وړوکی او د سلورو کالو چې د سلورو کالو ما وی رسول الله چې دینو پلار رسول الله ته راوسته او لاس پیراخ نو یا د دې دا مطلب شي چې ګوره عبد الله په فتح د مکه کې حاضر دی لیکن استاد به وینا د دینه دا معلومه شو چې د عبد الله پلار نه دی حضرت صالبه چې هغه غټ سړی وو هغه د رسول الله سره په فتح د مکه کې حاضر وو دا سنین داسې دی چې د دا څوک پیژني نه ابي جمیله چې دغه کنیه څه ده ابو جمیله ما ته حدیث بیان کو حضرت ابو جمیله چې دغه نامه ده سنین قال دی وی دا زهری چې اخبرنا د سنین مونږ ته خبر راکو خو ونحن مع ابن المسیب او مونږ د چا سره ناستو د سعید ابن مسیب سره امام زهری وی د سعید ابن مسیب مجلسو په دې مجلس زمو ما حضرت سنین مو نو د سنین اولګې د ماته د حدیث بیان کو قال زهري وی چې وزعم ابو جهل ابو جمیله او اوی ابو جمیله چې انه ادرک النبي صلی الله علیه وسلم چې دلی دلی پیغمبر علیه السلام دا سنین چې ابو جمیله دی دی وی ما رسول الله لیدلی و دا لیدل سکه و خرج معه او دی وتلی د رسول الله سره عام الفتح په کال د فتح د مکې کې دینه دا معلومه شوه چې سنین چې مشهور ابو جمیله دی د هم په فتح د مکې کې رسول الله سره شرکت هغه کړي و سره شامل شوی و ها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن عمرو بن سلمة قال دا حدیث سو زله تیر شوی دی ښا ایوب روایت کوي د چانه د ابو قلابه نه او ابو قلابه پاسیږي روایت د چانه کوي د عمرو ابن سلیمه نه کوي قال دا ایوب استاد وی ایوب نه دی د دو استاد ابو قلابه دی کنه قال ایوب وی چې قال لی ابو قلابه ما تخپل استاد ابو قلابه وی سیرا ته وی چې الکه خوخه دې نه ده چې لاړ شي او عمر ابن سلیمه سره ملاو شي هغه سره یو خولي حدیث دی چې هغه حدیث د ډاریک ووري چې ستا سند قوي شي قال لي ابو قلابه ما تخپل استاد ابو قلابه وی دا ایوب وی سیراته وی چې تا لکه د عمرو ابن سلمہ سره ملاویږي نه الا تلقاه آیا ته نه ملاویږي د عمرو ابن سلمه سره فتسأله چې ته پوښتنه وکړې د هغه نه د څه شي پوښتنه دې وکړې د هغه حدیث چې هغه د سره کم دی قال ایوب وی فلقیته زه ملاو شوم د عمرو ابن سلمه سره فسألته تپوس مې ته وکړه چې تا سره یو حدیث دی اخو ما ته ووروه نو فقال د عمر ابن سلیمه را ته هغه ټوله کیسه وکړه ما وې دا څو ځله تیر شوی دی چې زمونږ کلی نه دی دا د اوبو خوا ته کلی او دا د اوبه لاره کې وي نو چې د مدینې او د مکې منځ کې به څوک تلل راتلله دلته به دمه کوله زمونږ د خوا سره د اوبه نه دي فسألته ما ته تپوسو که فقال نو درته فقال نو د عمرو ابن سلمه راته حدیث بیان که چې کنا بما منګه اوسېدو په خوا د اوبو کمې اوبه ممر الناس چې هغه ځای د تېرېدو د خلکو په دې لار کې اوبه وي دا غو اوبو سره مونږه دیرو او دا اوبه چې دی په لار کې وینو دا خلک به قافلې په دې لارو تیرې دی را تیرې دی وکانه یمر بنر رکبان او تیرې دل په پمنګ باندې دا سوارو دا د قافلو والا سواره په پمنګ تیرې دل نو دلته بشرالل دمه به کوله اوس دا هغه زمانه ده چې رسول الله هجرت کړی دی او چې دلته به د ملمانه رالل د اوبوله نو دی به د رسول الله بیان کو چې دغسې سړی راغلی دی وایي چې زه پیغمبر یم او ما ته دا صورت الله را لېږلی دی ما ته الله دا صورت را لېږلی دی دا به دوی وي هغه ما واورېدل چې ما به واورېدل زه ماشوم وم ما نه بیا یې نه فنسألهم نو موږ به نو زموږ د کلي والا به تپوس کو د دې میلمنو نه چې هلکه دا څنګه چلې دا خلک ډیر ځي راځي مدینې ته مال الناس څه دي خلکو له مال الناس څه دي خلکو له دا خلک وایي چې مدینه کې داسې یو سړی دی او موږ هغله ورځو ما هذا الرجل څه دی دا سړی دا سړی څوک دی څه کوي دی ملمنو به بیا دا خبره کولی چې هغه پیغمبر وایي ما ته مثلا الله سورت اخلاص وحی کړی ده الله ما ته اذا جاء نصر الله وحی کړی ده دی به سره خپلو کې ووي چې وبیا وی هغه به ما واورېدل دا عمر بن سلیم وایي زه ماشوم د شپږو اوو کالو چې وبه زما حافظه دغه وه به ما یاد کړو ما قول دا قول هم یاد کړه مثلا اذا جاء نصر الله مثلا دا مې یاد ک نور آیاتونه مې یادو ما بعد دې مسافر نه یادول فكنت احفظ ذلك الكلام نو ما به یادو دغه خبرې د خلکو نو مړه داسې بوک فکأنما یقرأ فی صدری لکه تا به وی چې دا وی او لولی زما په سینه کې ما وی د په غوږ نه ده لکه په سینه کې مې دغه کیږي یو ځای کې مخکې دا داسې دی فکانما یقر لکه تا به وی چې دا ځای نیسي فی صدري زما په سینه کې د میلمنو به د آیاتونه وی یو بل ته دغه آیاتونه به زما په سینه کې نښتل او یادېدل به خیر وکانه او سوال پیدا شو چې تاسو به اسلام ولې نه راوړو نو دی وی تمام قبایل ندي هغه د دې انتظارو چې الکه دا پیغمبر او خپل قوم سره پرې دی کچره د مکه فتح نکړه نو معلومیږي دا پیغمبر نه دی او که مکه فتح کړه نو مکه هر څوک نشي فتح کولی معلومیږي دا پیغمبر دی نو چې په مکه فتح کړه بیا برست ایمان وروړو وکانت العرب او دا قبایل د عربو تلومو هغوی انتظار کو به اسلامهم په خپل اسلام عامو قبایلو اسلام نه راوړو د څه شي انتظار کو الفتح د فتح د مکی فیقولون دی قبایلو بوي اترکوه تاسو پرې دی دا رسول الله وقومه د د قوم دی او قوم سره پرې دی دوی سره نختی دي فانه یقینا دا پیغمبر ان ظهر علیهم کچره دی غالب شو پدوی نو فهو نبی صادق دی بیا پیغمبري او رښتونی وي خیر فلما كانت وقعت اهل الفتح دوس هغه ټکی راغی کله چې شو واقعا د اهل فتح دغه د مکه فتح شو نورور دا قبایل ندی بس خو په انتظار کې ناستو دا قبایل امرزه غټ غټ ګروپ او په دین کې شاملېږي او بل قبیله امرزه او شاملېږي او بل هم شاملېږي نو بادر کل قوم د یو بل نه تیزی وکړه هر یو قوم به اسلام هم په خپل اسلام هر قبیله وی چې زه د دې بل قبیلې نه دغه مخ کې راوړم اسلام دا به خپل سعادت ګڼو زما پلار نه دی زما پلار چې خبر شو هغه ویرا شلوي سعادت دی چې د خپل قوم نه مخ کې دغه راوړي ایمان نو د قوم نه مخ کې زما پلار لاړ یو کس د نور مو سره مدینه ته او ایمان راوړو ها وبدر ابي او تیزی وکړه زما پلار قومي زما د قوم نبی اسلامهم په اسلام داغوي د قوم له اسلام نور اوړي زمون قوم او زما پلار چې د ټولو نه مخکې اسلام راوړو دی ما دغه ته تللی و مدینې منورې ته فلما قدم کله چې زما پلار راغی د مدینې نه اوس اسلام یې راوړی دی نو قال خلکو ته وی خدایم په خیر کې په جهالت کې پراته یې پیغمبر داسې پیغمبر دی دنیا ته رڼا راوړې ده رڼا علم نو قال زما دی پلار وی قوم ته چې جئتکم والله ما راتل کړی دی تاسو ته په الله قسم من عند النبي صلی الله علیه وسلم د خوا د پیغمبر نه حقا چې په حق پیغمبر دی روره د مدینې نه رالم او هغه په حق پیغمبر دی او داغه د طرف نه رالم او تاسو ته پیغامونه وروړي دي خا فقال زمون قوم ته تاسو کې چې تا ته د کوم خبرو وینا وکړه نو فقال زما پلار قوم ته وی چې رسول الله مونږ ته داسې وی چې صلو صلاتن کذا مونږ کوي پلاني مونږ لکه مثلا ماسپخین فی حین کذا په پلانی ټیم کې زوال شي مثلا ما زیګر مونږ کوي په پلانی ټیم کې وصلو صلاتا وصلو کذا او مونږ کوي غپلانی مونږ فی حین کذا په پلانی ټیم کې دا وختونه وته وخودل او بیا سوي بیا وته رسول الله وی چې کله د مانزه وخت راشي نو یو کس دې د لازانو کې فیضا حضر الصلاة کله چې حاضر شي وخت د مانزه نو فل یؤذن احدکم اجا اذان دیو کې ستاسو د پاره یو ستاسو په تاسو کې د یو کس را پاسي هغه د اذانو کې خو امامتی هغه د دلار سړی نه کوي امامتی د دل هغه کس کوي چې چاته قران مجید ډیر یادي امامتی د دل هغه کس کوي چې چاته قران مجید ډیر یادي ولی امکم او امامتی دیو کی تاسو د پاره اکثرکم زیات تاسو قرانن په قران کې چې چاته قران مجید ډیر یادي نغه تاسو ته امامتی وکي اذان چې د لسوک کوي هغه دی کوي امامتی د لاغه کس کوي چې چاته قران ډیر یادي او زی وی زه د شپګو یا د وو کالو چې پلار مې وکتل د ټولو نه ماته زیات نه غیادو ځکه ما خو هغه د ملمنونه به دغه کو کنه اوریده فنظرو نو دوی او قتل په خپل قوم کې فلم یکن احد اکثر قرانا نو نو هیڅ یو کس زیات په قران کې منی زمانه ما ته د ټولو نه زیات قران یادو اوس دوی قران خو نوی مسلمانان دی خبر نه دی صرف دا یو ټکی اوریدل دی چې چاته قران ډیر یادی بس هغه کوي مخکې کوي او زه د شپږو یا د وو کال یم زه ما ته قرآن ډېر یاد نو دوی به رالل زه به یې مخکې کړم مانځه کې زه به امام کړم ښه نو څه دی نو هیڅ یو کس زیات یادونکې د قرآن زمانه ولی لما کنتو اتلقه ځکه ما به قرآن یادو من الرکبان دا غسورون هغه د قافلې نه نو چې ما ته قرآن ډیر یادو نو فقدمونی زی مخکې کړم بین ایدیهم د ځان روان دی زی امام کړم په مصلی ودرولم چې هلکه د اوو کالو شپږو کالو ماشومه زه ته مخکې شه وانا ابن ستن او سبع سنین زه چې وم هغه زوی د شپږو یا د اوو کالو زه مخکې شوم وکانت علی بردتون او په ما باندې یو زړو کې هو غریبی و نه پرتګو نه کمیسو یو زړو کې شړې دا مې د ځانه تاو کړې و نو په ما باندې یو زړو کې دا مې د ځانه تاو کړی نو چې زه به سجدې ته لاړم که نه تاسو مخکې ویلو که نه دا زړوکی به راغونډ شو نو چې راغونډ به شو نو د شا طرف نه به دا ټول اندامونه ښکارېدل دا کوناټي او دا ټول ارسو یو ښځې اواز وکړ چې و خلکو دا د امام کوناټي خو لږ پټ کې که نه زمونږ نه د امام هم دغه ښکاري کوناټي او تاسو په موز ورپسې کوي كنت اذا سجدت کله به چې ما سجده وکړه نو تقلصت دا زړو کې به راغون شو عني زمانه نو شا طرف ته به مې کوناټي ښکارېدل فقالت امرات نو اوی یوې ښځې من الحي د دې قبیلې چې خلکو مقتدیانو الا تغتونا ایا تاسو نه پټوي عنا زمنګنا استقارئکم است کناټی ته وای دا کناټی د امام تاسو دون خو کې کنه نو د د قوم خدا ذمہواری ده چې د امام د جامو درس غم بدوي کوي نو د خپل امام خلک د جامو غم وکړي چې دا کناټی خو نه ښکاری نو فشترو هغوی واغشته زما د پاره کپړه او فقط علی کمیس او بیا جوړ کمال کمیس ماشومان جامو ته ډیر خوشحالیږي نو فما فرحت بشیء زه په خپل جون کې نیم خوشاله شوی په یو شی فرحي پشان د خوشاله زما بذالک الکمیس پس په دغه کمیس باندې وای دا خو نه وخت هم دی یو مسله ده خیر لنډه کو په نابالغه پسې د بالغو خلکو مونږ کیږي که نه کیږي نابالغه خلک دي بالغ کسان دي مقتدیان بالغ او په نابالغه ماشوم پسې مونږ کوي دا جایز دی که نه امام شافعی سے وی نعم او او جایز بالغ کسان په نابالغه ماشوم پسې مونږ کوي که فرض کوي که سنت کوي که نفل کوي ټول جایز دي د دې وجه نه دوی وی په نابالغه قاری پسې تراوی چې تاسو کوي یجوزو دا دغه دی جایز دی چې تاسو ته یو کې ولی و یو ګورای کنه امر ابن سلیمه نه دی هغه به خپل قوم ته دغه کو مونږ او د سو کالو یا د شپګو یا د وونو دلته اقتدا د بالغو په نابالغو په سراله کرانه له ستاسو حاشا جیبه جواب کوي وی عجیبه د امام شافعي صاحب ډیره لوی هستی ده دم عجیبه خبرې کې حضرت عمر صاحب وی مونږ جایز نه دی واپسې ابو بکر صدیق وی مونږ واپسې جایز نه دی نو په دې مسله کې ته عمل په قول د ابو بکر او په قول د عمر نه کې او د یو ماشوم په خبره باندې چې هغه باندچی سړی دی هغه په خبره باندې ریاض دغه کوي عمل کوي یو دویم دا دی امام شافعی صاحب ته عمل په کوم حدیث کې په عمر ابن سلمه کې خټی کې ده تا نه یو تپوس کو زمونږ امام چې مخکې ولاړی او بربندی نو د بربند امام پسې مونږ کیږي نو دی وای نه نو مونږ وای ولې په دې حدیث کې چراله چې دې غریب به سجدې ته لاړ دغه به را دغه شو رستو سامان به ټول راخکاره کېده او نو هغه دی ستر د عورت نو نو بیا خو په کار دا و چې په بربنډ امام پسې هم دغه جیش نو ته خو په خپله په دې حدیث عمل نه کې نو هغه بیا وایي نو د دې حدیث مطلب څه دی بیا مونږ وایي د دې حدیث دا مطلب دی دا خواران بنډچیانو نو مسلم وو رسول الله وته دومره ویلو چې چاته قرآن زیات یادي هغه د مخکې کوي نو دوی رالل دلته دوی دا کار کوي نو دا کار نه پیغمبر لیدلی دی او نه ورته چېرته ښه ویلي دي چې دا هم ډېر ښه کړي دي د دې وجې نه دا حجت زمونږ لپاره نه ګرځي زه بس دی